تقریبا نو دته ویل شو حیا او صدق رشته نن بدریم خو باندې خبره کیږي خو طریقه بدای شي دوه ورځې به درس ویل کیږي او ورځ هغه ځکه کټول مرغله ورکړي شي نو به درس پاتې کیږي دریم خو دا معنا میدان د جنگ لا داخليدل پراستی او رشته باندې څه مطلب زمونږ الله به سړی جنت له داخلي خو به دې صفت باندې چې دا به میدان د جنگ لور داخليږي وردانګي به لیکن ډېر په میړانه لکه تیر د سیرت درس کې دا ویل شوی و زید ابن حارثه جعفر الطياره عبد الله ابن رواحه ثابت البدري خالد بن ولید حمزه رضی الله عنه خبيب دی مصعب دوی چې کوم قرباني میړانه ورکړه نو نن په دریم خوې کې خبره کیږي کدا خو چرته به انسان کې موجود چیز موږ الله بدا پم دی باندې جنت ته داخل کې او کدا په دې کې موجود نشو ګور سره توانی دي د الله نبی بزکه ویلې وکړي چې انسان په بدن باندې د جهاد د وجنه څخه کم کندو منډو نه جوړ شوی عیب دا که سبا د الله مخې له ودرېږي نقصانې به ودرېږي عیب جن او رسول الله فرمایي چې کله انسان بل بل په جهاد کې برخه وانه لیو د قشن نه د ارمانو کې چې زه لاړوي د دشمن مقابله مې کړې وې د انسان کې چرته مړ شي د سړی د منافقت په بخښ باندې لاړو او دا خطرناکه خبره ده او سخته دا د شعادي غنل په کار نه دي ځکه موږ محمد رسول الله خبره ده د زمونږ ایمان او یقین دی او دې ته ویل چې زمونږ دین نو دریم خوې په دې خوونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی جنت ته ور باندې داخليږي میدان د جنگ لا ور داخليدله په شجاعت او میړانه امام رغب رحمت الله علیه عالم دی هغه د شجاعت سره ډېر اقسام دي یو شجاعت سبعیه حیواني وېدا د شجاعت دی لکه یو سړی وړاندې شي صرف د پاره د دې چې غضب ور باندې راغلی دی او غصه وسه سړی دویمه حیواني شجاعت ته چې سړی جګړه په دینه باندې کوي چې لکه د خوراک لسنګ ځان ورسول کزما مخالفت یې به زم مقابله کوم او جوز دې زیات ځان ورسول او بل شجاعت جهادي دی یو سړی جګړه کوي مقصد دې انسان باندې جګړه کې صرف دفاع د اسلام د دین نه چې لکه د انسانانو د اسلام بچره خسته دا دومره دوی له کمزوري معلوم شوی دی چې زما غونې بچي اسلام لري او زور دره میړانه نه کوم دا نقصان دی وي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا و آیتونه یولس حدیث او شپږوش اثار اته په دې کې په دې کې موجود دي اجه د شجاعت بعضي واقعات علي ابن ابي طالب له ورځ وچا ویلې وی چې کله دا اسونه په یو بل باندې په میدان د جنگ کې حمله وکړي ګډ وډ شي نو مونږ ګورو ته تب کم ځای کې به پرولاړ وي دغه د دشمن قواوی دی او دغه د نور او د دې دوړو د اسونه او د قشان د جبهه یو بل کې نه نواته سخت جګړه شروع شو نو کوم د علي بن ابي طالب په شګر شنو کوم ځای کې به ګورو هغه ورته ویل حيث ترکتموني وی چې کله ټول ملګری په یو طرف باندې لاړو یو ځای کې شخ جګړه شروع وته پوښي چې علي د قضا کې پروت دی او د ځای کې دشمن سره لاندې وته معنا ده چې زما په طبيعت کې به دا خبر نه شي میدان نه زخته شم وزري به ورسره شم دې صفات په انسان کې موجود شي الله به دا جنت لبوسي دا جنت د شه د شه لامده خور خیرات نه لري چې هر شړې بس رامنډه کې او خنک ډکې وزي رسول الله فرمایي د تور د سور لاندې د تور د سوري په ماته یو دغه نه بروسه به دل وردانګي د زلو به ورځي سعد بن ابي وقاص فرمای د حمزه رضی الله عنه مبارکي وې د محمد رسول الله نه مخکې دا و جګړه کول او دا خبره به دشمن نه کوله شو انا اسد الله عزت الله زمره په میدان د جنگ کې چې وسړی د زمری لقب ځان لوري کینو یقینا چې دا به زمری او سخت جګړه ماري او ډیر بهترین شهید و د ټولو شهیدانو سردار د سرت بدر شه دغه واقع ذکر شوی و وګونه ته کټو پوزا شونډې خاص اندام حتی د زړه ته استری شو باغې باندې به خلل کېدلې و انس ابن مالک فرمایي تقریبا دوه کالو پورې د محمد رسول الله رسول الله بشي وکړي روانې وي چې راځي بشوي سبب جړاش او کله چې جنازه دې ملګرو کول نو لس لس کسان سره پیدا کیو خو جنازه به وکړه لیکن دومره فقیر شکل دا کفن کې تا وای که سره پټ کې نه دا په پاتې کېږي او کې چیرته پټي سره پاتې کېږي رسول الله ملګرو لوي ویلې ودا سر په پټ کې او د کو باندې ورته ال اسخر سرګړې واشوي سفر زله هله روانه و د حمزه صاحب خور زبیر رضی الله عنه ویل چې دا رسول الله ترور زوی و چې دا مور دې منه کاغه او چې زما خله وره لمنو په دې بوکس باندې چې بری سینه کې ولم وړاندې غورځولم دې مور می عبقري زنانه وا وې ما ورته ویل چې رسول الله منه کړی وې څه قرار و درې دا چې د الله نبی منه کړی نو بس ودرېګم خو زه په دین باندې را لمه چې زما دوه څادرونه مې راوړي دي ورور مې شي شبر شي هغه به کې تاو کو نو ګور رسول الله وړاندې به حمزه ګرځیدو او ویل شو انا صد الله عز الله زمریم خو به رسول الله د شجاعت باره کې دا راځي چې کړه دشمنان ونیو وجلې 50 ورځې تقریبا دا به پاس پرې کجوري کې ځوړاندو عمر ابن امیه الزمری به راو خلاص کې او زمه کې تیر کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مکه کې او ابو جهل راغی بر سره وی شو سره په مات کې حمزه رضی الله عنه زنانه ویلې به سر او راری وجل وی سره ورغه به سر سری ولا ابو جهل سره به مات کې ویزن د محمد په دین باندې ایمان راوړو د دشمن مخ کې دا خبره کوله د قوی ملک او لوی قومندان او مخورج جرګمارا ظالم انسان یوسف دا خبره ونه مني به سزا ورکړي او دشي الفاظ یو سړی وای د الله د رضا لپاره نو دشي انسان بل جنت ته داخلي د دین د اسلام چر د دې دین نه د غیرت دین دی اسلام چې سړی مطالعه کې اول نه خراب وری امام زهبی رحمت الله علیه د حمزه سے مبارک فرمای الامام البطل حق امام چې قهرمان دی الدرعام دا من زمری دی اسد الله الله زمری دی زمری ډیر نمونه دی یو پکې دا د خالد بن ولید بارک راځي به سیف الله د الله تورا فارس الاسلام د اسلام شاه سوارو لیس المشاهد چې کوم ځای کې میدان د جنگ او د غیز مری السید عزتمند الامام الامیر الكبير قائد المجاهدين او دا به حنین کې معتغزه ګډي روشه تک تروي وکړه درې زره مجاهدین و د دوه لک فوجونو مقابله له ورو دنګل او ایسه دشمن له ماته مرکړو بیرته مدینه له لامړل ټول شوخه کسان شهیدان شو فتح مکه کې ماجر او حنین کې او په دې جګړو کې ډېر خاص تجربه څنګه الله ورکړې و دا جنگ دار شکار نه دی چې سړي ډېر وګدي سپین جامې کړي او پړګې والي او سترګې تورې کړي او بس میدان د جنگ لبزي نه د خصوصي تجربه او قهرمانیت غواړي دا در بزرګي مزرګي شنه د جسمو شوزو غنه خلک میدان لور شي بس دا بزرګ شي بدل ته کې نه و رسول الله چې دا خالد ټاکل دی کمالو عراق شام دی ټول علاقه کې د برخه خسوا علي شه فرمای و چې کله میدان د جنگ جګړه سخته شو او دشمن به د دشمن مقابل کې مخامخ شو موږ به کوشش دا کو چې محمد رسول الله په کوم ځای کې چې دغه خلزان ورور سو ځم په بچ څه مطلب علي سه ماغه جلوی زمره هغه و چې موږ به کله دشمن سره مخامخ شو سینه بسینه او جنگ به ډیر سخت شو نو زموږ د هر ملګری به دا کوشش وکړي چې رسول الله خو له ورشم زګه هغه به ډیر تیز او سخت جنگ کوو چې لږ زر آرام مال حاصل شي دلیل به دې چې ګوره محمد رسول الله کې دا صفات وو چې کم سړی دا دغه د امتی دعوه کې دا صفات وګوره بزنګ پیدا کوي به الله جنت لبوشي یو سړی به برای ابن عاصم لوي رشه ابا عمره د هنن په ورځ باندې تاسو تختیدلی وای هغه ویل نه زماره په الله باندې قسم چې محمد رسول الله تختیدلی نه و خو موږ د جګړه مار قوم سره مخامخ شو شي وشتون کې و سړی به چې نه خګوانه کې به وشتو وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یوسپینا وکه باندې او ابو سفیان بن حارث من المطلبه هغه نیولې و او الله نبی راکته شو د قواز کولو چې ان النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب وی زنه به مدروغ نه مزر عبد المطلب بچی ما به د ملګری سپونه سپونه برابر کړه ګورا څلور زره کسان ور دغه په کمین کې کینول او 2000 په یو جانب او 2000 په بر منځ کې درا و دول زره مجاهدین په راغله خو لیکن هغه خلکو چې گزارونه پېښترو کړو د دول زره کسان په شاکړه لیکن رسول الله وې د انسان وشه دا او کې نه ځان رو ګرځول لاندې او په میدان باندې ودرې دوه ملګرو له دا وزن او چې انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زره عبد المطلب بچي مو بده کې څوک دروغجن معنی غړي زګور نبی مې دروغجن مې مګاڼي ټول ملګری ورسته شول او رسول الله په میدان باندې ولاړو دلیل په دې باندې چې دا صفت په محمد رسول الله کې موجودو په کامله مالا انسان کې چې دا صفت موجود اسمه الله به جنت داخل کی علي سي فرمایي د احد په ورځ باندې تقریبا اوی یا نوی کسان شهیدان شو وما به مړو کې رسول الله کتو شهیدانو کې چې دا به کم ځای کې د صحابه د ارملګری دا غو مجزله ټوټه ټوټه شم خو رسول الله بچ وې ما چې وکړ رسول الله به موجود نه کې وې ما ځان سره ویل چې قسم په الله د الله نبی خو میدان د جنگ نه تک تنه کوي خو کې دې چې زمنګ نسبه د بشوي د عقبه د بيد وجنه الله زمنګ دې من نه جی کړي ګور در محمد رسول الله بل کمال جی ګرځي جنگ نه نه تختا قران کې الله فرمایي چې کله میدان د جنگ کې وسړې تخته وږي بدی سړي باندې زمنګ د الله غضب دی مګر کچیر د تکتیک کوي یا یو بل مرچې نه ځان رسې ملګرو نه به خیره دا فرمایي وي د خپل توري د قوخ مې مات کړي او په دې قوم باندې ډېره سخته قوي حمله وکړه تر دې پورې چې دوی مله سکون خلاص کړ وی چې ګورم د محمد رسول الله خو له ورور سره ماغه په یوځای کې د سخته جګړه کې واقع دي طلحه سره د ملګری سره خوا کې دي او مصعب ابن شیبه نه نقل لغره خپل پلان نقل کړي وی مسلمانان چې د حنین په ورځ باندې کله مخامخ شو دشمن سره وی شهیدان شو څو شهیدان شو وی عمر رضی الله عنه مخامخ شو وی غدر رسول الله دا وکي دا وګی نه ولیو عباس سبیلانه د شنه ولیو او عباس سبدا قوازونه کوي اين المهاجرون مهاجرين چرته دي اين اصحاب البقره اصحاب البقره چې د معنا د سوره بقره والا اوچت आवाज یو کوي ویل چې هاذا رسول الله فاقبل الناس ورسول الله یقول ودا ټول خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه الله نبی ویل چې خبردار ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ویم سمنانو د خپل توري را وېستي او د رسول الله صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الان اوس جګړه ګرمه شو دشمن بخلاشيږي نه او مخ او دشمن له ماته ورکړه د رسول الله ملګری میدان د جنگ له رسول الله خو لټه پتا دی راتلل دا صفه چې په انسان کې موجود شي څنګه الله به جنت لګوي د چې انسانان به جنت الله داخلي دا خو نه چې په من کې موجود شي الله به موږ داخل کی ځکه زمونږ الله کار د عمل سره لري د انسان عمل چې درشن الله مسره سره به برابرې کړي خبره ګډوډېږي علي سے فرمای عبد الله بن عباس وې د بدر رسول نو علي سے مقداد د ویل چې د استعمال اړه کې په سور شم سخت جګړه و د بدر رسول الله علي ویل وی انت راجلا خير منك فارسا علي سے به ته چې پیدل جنگي کې وې دي کې ډېر خوند په نسبت سره دل چې په اسمانه سور شي علي سے ډېر چته انسانو د جنگ په تکتیک باندې ډېر پویو لیکن ودا خبر هغه وره دی و نور دنو په اسمانه سور شو چې کله ودا غش رواق سو په دشمن باندې گزار کو د اس وګ ولګېدو اگر ټوپونه شروع کړوي چې علي شه تیرا پرې وته چې علي شه برا پرې وته فتوه کن نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم حتی امسک علی فیه وی رسول الله وخاندل تر دې پورې د خپل خلینو څخه بند کړې خندانه لکه ملګری چې وخاندي او پوی چې وسره باندې پوی نشوي تعالی معنی چې پورته مخې جا علي صاحب له ډیره سخته غوسه وراره د تور راوي صاحب مشرکان اور ودانګل تقریبا تک شانه بګي وژل او د الله نبی ربه راغ ویل یا رسول الله کده دین ډیر لوی شرم لړ شیدلې و اما زی اهل ما زکه تم علی ویل چې پیدل وجنګي ګو ما ګور سم مخالفت ظاهری وکي ایسه سم تاوان وش د علي صاحب قهرمانیت د عمرو بن دینار نقل لې دا فرمایش اسجع الناس الزبیر وی به د ټول انسانانو کې بهادر انسان چې زبیر او قهرمان شو علی شیب باسل سمنه فوق الشجاع عبد الله بن سنان لذي فرمایي وی علي سم ولد د غسر تور او د سخت جګړه کوله سره فقار نه وېدا وی تر دې پوري چې د توري دا تیر طرف هم سي پوچ شو وې دی وخت کې ما د تور را واخسته زلاند طرف مو رسول الله د مکه په پورته طرف باندې خو ډیر تیز را روان و زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کړه رسول الله خپل ورغه د الله نبی ورته ول زبیر اول به مال د اطلاع شو چې ته چا ونی ولې نو بس ما وی چې و ځان شهیدو منې پرېدم چې ترڅو مې دار اخلاص کړې نه به فصلى عليه رسول الله ودعا له ولسيفه رسول الله ورته ډېره دعاګانې وکړلې او د قشن دې توري لډېره دعاګانې وکړې ګوره دیګه د زبیر رضی الله عنه شجاعت چې امیر د جبهه هغه ونی ولې شو د څه ونی ولې چې لکه اوس تکته په کار د څنګه قیدی شو څه بکو پوره قرباني باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور سو ځکه څنګه الله د اهل د جنت وګرځو جنت په دې باندې چې ملګری شهیدان شي ونی ولې شي مخله ورتلل یو ورځ زبیر رضی الله عنه سړي سره میدان د جنگ لوته مبارزه کوله خو علي سب او زبیر رضی الله عنه چې په اوچت شو د سړي را لاندې کې او ایستي وشلو نبی صلی الله علیه وسلم راغی فقبل ما بین عینیه زبیر لوی دا تندې درګر وړاندې کې ورسترګو به د منځ کې خپل کی او وقال به ورته ویل چې فداک عمي وخالي وېستنه د قربان شي زما ماما او دغه شان زما راتره دلیل په دې باندې چې دا رسول الله د ترور زوی وو منس مده خاندان د سانه قربان شي حماد بن سليمان نقل لي وې د زبیر رضی الله بارک مال اطلاع خلق راکړه چې چا زبیر ردلې و ان فی صدره امثال العيون من الطعن والرمي وې زبیر سره بچ کله د سینه را خلاص کړه لامبل وې یا به جامع بدلولې وې کوم ملګری چې زبیر سره په مجلس کې ناسو د شنه باندې چې وکاته وې دومره سورې سورې ولکه د غوي سترګې کوتی کوتی ومنس چې ما پر باندې سره الله سره خو زګه زګه بوي دا او طلحه بن عبید الله نقل لي وې سمعت موسی بن طلحه هغه بدا ویلي وې د احد پر ورځ باندې طلحه رضی الله تقریبا چې کله زخمی شو سره پاسه شل زخمونه هغه خوړلې و اته وی زخمه نو په دې زخمونو باندې رب العالمین دا سړی داخله جنت لور داخل کړه ابي طلحه فرمای وی ورځ زما د مور لوي د پلار می تذکرہ کوله لقد جرحت يوم احد وی زه د احد پر ورځ باندې زخمی شوم په خپل بدن کې حتی د ریج به خاص اندام باندې مولا کېدم تقریبا نه هیڅ مرمۍ لګېدلې و لیکن د میدان د جنگ نور څه شوی نه و رسول الله ورته د خلفاس کو چې جنت تاسو له واجب جنت دی وګټلو زبیر رضی الله عنه د سړي سره مقابله کوله داغه د الله سره مات کې او سیم لوي دا سړی خلکو په ګو باندې روان کې زبیر شه مور په ځای کې وا چې د هغه د پښتنو کړ چې ولې ودل زبیر سره مقابله کړي به ډېر شیرونه ویلې چې زبیر تعالی څنګه معلومیږي یو سره د علی رضی الله عنه خو نه ورته ویل شي علی زمون کور لغله راغلی و وی چې موږ لپاره نو خدای تر دې پر جسمانه زنانه په دې پوګه د کم پیسې به واغې وېستا علي شیخ ورته وی تا ورته کاته وی او ما ورته کاته وی قسم په الله کې چې د زبیر شوی او دغه پر کور باندې غلو ورغلی وی او دغه زنانه وی دغه د سامانونه اخلي سر زر وغیرہ هغه به چرته صبر کړي نه ځان په شهیدو لیکن هغه غلو سره مقابله کوله دیګم د زبیر صاحب عظمت ذکر کې د عمرو بن دینار نقل یو سړی راغی د مسجد پر خوا کې ودرې ته وی ویلې چې اے د ستوانو خورونکو وېزه تاسو مقابله لچنه در کوم کوم سړی بره ودرېږي طلحه صاحب راغی وی غو ویلې ودرې یو سړی تاسو نه ودرېږي او کبه تاسو نه ودرېږي زه ګور ودرېږم د تیک تیج نه کو چې لکه څه بکو وسه چې بری تر باندې منډه والو لاړ شو قران سنت چې کله انسان مطالعه کوي و دې ټولو کې به دا خبره انسان لا معلومه شي شجاعت دا صفت چې په انسان کې موجود الله به جنت ته داخل کی او که بزرګ بغیر الاول به داخلي ګنو که داخلي ګم ډیر رسا عبد الله بن عمر فرمایي وما رايت احدا اجود ولا انجد ولا اشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم و هیڅ ډیر سخی او ډیر کرا او ډیر بهادر منی دی د په نسبت سره محمد رسول الله دیو بل سړي واقع ابن عون ذکر کوي وې دروم په علاقه کې جګړه و سپونه سپونه موږ درې ده زما په دې خوا کې وسړیو وې دنه مم کاتو د نور خلکو لمه کاتو داغه په رنگ د نور خلکو په رنگونو کې تغییر راغی او دې سړي په رنگ کې هیڅ تغییر رانغی وې دا کله چې دشمنان رااله وې ما دا خبره معلوم کړه چې د امر یقینا ډېر بد دی د یو څه خلک چې سړی وي د مقابله لورو ته هغه وشلو وېسما په خوا کې وسړی او زمونږ ور سره وي د شلاس کاړه ولې راړه ولې لکه لوګه چې وسره کوله وی چې هغه ملګری شهید شو د معنی کې چې ورغه پورته کې سړی وی وشته تورې په سره وې سوي سي حلال بیرته راغی خپل معنی د شاړه ولې راړه ولې وی به بل سړي سره مقابله وکړه بل سره وکړه بل سره وی اخر ته تعجب کړم چې دا سره کم سړی دی د میدان ته جنگ لګورې د کیفیت لګورې لګو باغچه کې جناست او د په لاس کې منی او شلو به سره کوي وې ته پوښ مګه چې من هاذا د سړی څوک دی قال غول هاذا البطال وې دا د مجاهدونو قهرمان دی او هو وې دا ما معلومه کړه چې د جنت لتل هغه د شاسانه مثلا د پټاس خوا کې والو جو سل متر دې سمخ کې منډه کړي دا په میدان د جنگ کې واقع دی دا شي کیفیت باندې ناسه چې دا مړ په یو بل باندې شي اړې راړې او جګړم کې یو د شي نشه حالات کې ناشته وې دې قهرمان له چویل چې مش شجاع دا بهادری سره ویل چې شجاعت چې خلک یو پلان ډېر بهادر دی ډېر جګړه مار دی تکتیک باندې پويږي وی هغه مال جواب کې ویل صبر ساعتن یو ساعت د دشمن مقابله کې ټینګېدل دي چې هم دا یو ساعت ودرې دي او جګړه څنګه شروع شو مرمۍ وته دي مليونونه بس به ارڅ به ختمي کی به که جانب مقابل سره په لکونو پوجنه او ټنګونه او جازونه او ستا سره هیڅ شي نه وي ستا بزړه شي چې ما هغه دواړه بس په میدان کې یو په یو سره واقع یو وی یو سات به صبرېږي صبر وکړي د شي بنی چې دشمن ویلې چې لکه راغله او راغله سره ستابه ملکونه دنګلی د شي انسان به جنت داخل ده به ګران کار دی زمونږ د الله په دمانه به غضب او لعنت دی د اسماء بنت یزید نه نقل لې ودا د یرموک د غزل لاړه د خلکو سره تقریبا وکسان یا تکسان رومیانا ودا د خیمه به تیر باندې وشیلی و زنانو دوره بهادر و او خالد بن ولید هم دغه خبره کوله خالد بن ولید فرمایي لقد رايتني ودا موتي فورز باندې موتا غزا موتا ما به خپل لاس کې تقریبا اته توري به ماته کړې نه متر حدیث بخاری کې راځي وسر د یمن هغه تورز ما به لاس کې ټینګه شو او علي شیخ خالد بن ولید دام فرمایي و ما لیلتون و ایت یو شپه نو چې زیر مال به راکړ شي په یو حلق باندې یا مال به دې کې د واده مسله برابر شي چې دا مال ډیر محترمه جلګه زوی دې شوی دی یا دې واده وشو و په نسبت سره حق شپې وجه په سنگر کې نه سم دښمن په مقابل کې پیرا کوم د خپل ملګرو و دې کې چې کم خوند قسم په الله د اغزو په کې دوه باندې یا هغه واده چې پلار مال کوي باغی کې مال خوند نه حاصلې لکه دې کې چې کم خوند به مال راکړې شوی دی او به دا خبره ذکر کړې ده چې هیڅ یو عمل او شاغله زدي تمل ساتم رسد لا اله الا الله نه مال بډې رکنه و مگر سوا د دینه چې ما په دلاس کې تور او ډال او د سبا انتظار کو چې کله سبا ورشي چې بلې دشمن من ورودن کو قتل به دا فرمایي وی چې کله زمړ شوم وتا زما اسلحه او اسو ګوري زما سره به اسلحه او تور به یو زغری به یو دا شوی نه دا ټول به راول بیت المال لورګه ایسره به بیت المال چې سو ګرځوي د حسن بن عتیه نقل لې وی رسول الله لکر ولې چې پای کې ابن رواحه او خالد مو وکړه چې د سفنه د مشرکانو برابر شول اقبل رجل منه یو سړی را مخامخ شو دا غینا او د رسول الله مور پلار له کنزل وکړه وې د مسلمانانو کې سړی ورته ویل چې انا فلان ابن فلان و ام فلانه زه پلانې مو زما مور پلانې د پلان پلانې د مال کنزل کوم ګره محمد رسول الله مکه وا وی هغه بیا کنزل شروع کړې ورته به ویلې به هغه به وی تر دې پورې چې دا ورپسې شو ایسا غسړې د مشرکانو په دې منځ کې ورننه واتو وی الته په گزارونه وکړه او هغه اواله سخت دومره شجاعت او میړانه سره د رسول الله د مور او پلار مبارک چې زه د ژوندې مو د رسول الله د مور او پلار لکنزل کړي وی بعد دغه دشمنان به ګراله وی دایره غیر کې په دې منځ کې به دیم شهید دی هیب نبی کثیر نه نقل لې وی رسول الله چې کله زخمی شو شړی ورته ویل یا رسول الله ما د مخ سره د مخ نړۍ لایق چې په دې باندې زخم راشي وی به را مخره شو ویل یا معاشر الشباب څوک ما سره اراده د مرګ لري ملګرو ویل منګه وی راځي چې اوس په شریکه باندې په دشمن تعرض شروع دلیل په دې چې صحابه د خلک نه و چې صرف خله دا خبره کوي چې ما د مخ ډېر لایق سره د مخ نه بلکې میدان د جنگ له دنګل باز خلک دا وایي یره وکاش کې پلاني بجې باندې زوي او زه شهید شوی وي او زه زخمی شوی وي د عمرو بن سعد نه نقل لي وی رسول الله مور فلار اغله قربا یاد کړی وي فداک ابي و امي ارمي سعد یو سړی د مسلمانانو زنانه وچته وی چې کله ویشته هغه وخاندل دلې وی ساده دغه سړی په دغه ځمانه ویل وی چې کله ویشته رسول الله وخاندل ګوره یو کس په من کې وشل یو په هغه کې چې په کم ځمانه من کې دا سړی زنانه لګیدل او په مکه ځای غوښته او رسول الله دومره غیرتی لري چې دشمن د مسلمانانو د زنانه پورې خندا کړي او دمر پورې خندا وکړه فضحك رسول الله حتى نظرت الى نواجذه وی رسول الله دومره خندا وکړه چې ما هغه غاکونه وکاته ګوره پیغمبر علی السلام دومره غیرتی و د دشمن د خندا انتقام نه پر خدای ما خصو تاسو مر شهید په خندا کړی اوس خامخ صاحب دې مردار باندې اوس خندا کومه دا دلیل درې خبره دی چې محمد رسول الله د دین او رسول الله د ټول د غیرت دینو وکله چې د احد ورځ وا مشرکان د احد پر غر باندې وخاتون رسول الله صلی الله علیه وسلم کته کا به ورته ویلې به ورته ویلې یا رسول الله څنګه کته کوم زه خو یو قسم ویولې فدا کبي و امي اسماء مور فسنه قربان ویلې د خپل بچی نه مې دا غشه راواخصو ګردنې نه چې یو مې پیوښته وې منډه کړه بیا مکه غشه مې باندې مې دا بلی وښته بیا مې بلی وښته وې نتیجه دا شو چې سره ټول دشمنه وتښتیدل لاړل د جابر بن سمره نقل لې وسا سه په میدان د جنگ کې وشلیل وکاته ویغه بر په دې اوخ باندې ناسو د خپل لاندې راوته و وی فرماه بسهم په دې غش باندې وشته وی ګویا کې د سره وینې تراوی سره کتاب دا ګمان کو لکه د سپلې دا یو طرفه هغه ویل اخ نو اولنې اقا انسان شاغه په دین د اسلام کې ویغه شوشتل او سعد د سعد د توصیف ولي کوي سره د دینا چې د سات صاحب نړیر بهتري ملګری په دې ځای کې نورم وا وجدا وا چې په دې ځای کې د کې د غیرت صفاتو او د غیرت صفات چې کله په انسان کې موجودي رب العالمین د انسان جنت ته ور داخلي تر دې پورې خلک بوله چې اشد الناس احمر قریش احمر قریش و ابن کل و ابن کلیبا و صاحب البغلا وی په دې خلکو کې ډېر خطرناک خلک د درې دي ابن کلیبه چې هغه مصعب ابن زبیر او احمر قریش او هغه عمر ابن عبید الله او صاحب البغله شو هغه عباد ابن حسین او دا دومره اوچته او قوي سړی نو انسان کې چې کله د غیرت صفت موجود شو دا انسان الله جنت لور داخل کی اې دې به ډېر په دې دې شجاعت علماء چې په دې تدا ذکر کړی او دا چې دا دلیل په دې خبر باندې چې دې سړي په الله کې ګمان دی دویمه وېده د خپل صبر وېده اهل د صبر او د ایمان د الله باندې او ټول خلق هغه د شجاع او بهادر انسان سره مینه کوي حتی تر دې پورې چې دشمن مو سره مینه کوي یره غیرتی دشمن خو مې دی او په سختو ځینو کې د انسان د بادری معلومیږي نو دلیل له بده معنی چې کله په انسان کې غیرت موجود شو په دین د اسلام په محمد رسول الله په قران باندې د سړی نه غیرت صادریږي او په دې باندې غیرت کې راځي او دې دفاع کوي د انسان چې مرشي رسول الله فرمایي الله به جنت ته داخلي په درې سوچ پېتو کې یو خویدا نه یو ورځ په دې باندې خبره کو دور ان شاء الله درس رب العالمین موږ ته یقیني غیرتین کې په اسلام باندې الله رب العزت موږ تاسو د قران سره بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین